قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د شریعت غږ رادیو خبرونه له همدې شبي پیل شي په نننۍ رادیوي مجله کې د خبرونو او سیاسي تبصرې ترڅنګ د سوالونو او ځوابونو خبرونه هم وړاندې کیږي اې مسلمانانو! ایا تمه لرئ چې دا یهود به ایمان درته راوړي؟ حال دا چې په دوی کې یوه داسې ډله وه چې د الله خبرې به یې اورېدلې وي بیا به یې له پوهېدلو وروسته اړولې او دوی ښه پوهېدل او کله چې له مؤمنانو سره مخامخ شي وایي مونږ ایمان راوړی او چې یو بل سره ګوښې شي وایي آیا دوی یعنی مسلمانانو ته هغه خبرې کوي چې الله درته پرانیستې دي نبوي ملغلره رسول الله زرت کوله لا شریعت زغ راډیو یا مرحله ټوله مدینه لا شداد ابن حاد رضی الله عنه څخه روایت ته هغه بای چې یو کوچی رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغه پر هغه ایمان راوړ او د هغه تابعداري وکړه بیا یې وویل زه به له تاسو سره هجرت هم کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته له هغه سره د ښه سلوک کولو وصیت وکړ کله چې د خیبر د غزا ورځ راغله نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د غنیمت مال ونیو هغه یې د اصحابانو ترمنځ وویشلو او له دې څخه یې د هغه بانډچي لپاره هم برخه وویسته هغه په دې وخت کې د صحابه کرامو اوښان څرولو ته بیولي وو کله چې هغه راغی ملګرو یې برخه ورته وړاندې کړه هغه وویل دا څه دي ملګرو ورته وویل رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ته د غنیمت له ماله حصه درکړې ده هغه دغه مال راواخیست او سیده د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر سو او عرض یې وکړ ای د الله رسوله دا څه شی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل دا ستا حصه ده هغه وویل، ما ستا تابعداري د دې لپاره نه ده کړې، بلکې د دې لپاره مې کړې ده چې په غشي په دې ځای ولګېږم، د خپلې مرۍ په طرف یې اشاره وه، مړ شم او په جنت کې داخل شم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل، که ته رښتیا وایه، نو الله جل جلاله به تا رښتونی کړي. لږ وخت وروسته بیا له دښمن سره جنګ پیل شو. هغه ولګید صحابه کرامو را اوچت کړ او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راوړ هغه په همغه ځای په غشي لګېدلی و کوم ځای ته چې اشاره کړې وه نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل د رښتیا ویلي وو نو الله دی رښتونی کړ بیا په خپلې مبارکې چپنې کې کفن ورکړ او د جنازې لمونځ ورباندې ادا کړ او د هغه لپاره داسې دعا وکړه ای الله ستا دا بنده ستا په لاره کې مهاجر شوی و او اوس شهید کړای شو او زه په دې باندې ګواه یم. د دې حدیث روایت نسائی کړی دی. نن د شنبې ورځ د یو زرو څلور سوه څلوېښتم هجري قمري کال د ربیع الاول د میاشتې شپاړسمه نیټه چې د دوه زره او اتلسم میلادي کال د نومبر د میاشتې له څلورویشتمې نیټې سره سمون خوري د نن ورځې خپرونې ته مو زه صمیم الیاس هرکلی کوم په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سرټکو ته راګرځوو د فاریاب ولایت په المار کې مزدور دښمن له شپږو پوستو تښتېدلی او ګرزیوان کې قومندان له نولس ملګرو سره تسلیم شوی. د ننګرهار ولایت په خوږیاڼو کې ګډ دښمن د ملکي خلکو په کور چاپه وهلې. د هلمند ولایت په لښکرګاه کې په پوسته د برید له امله شپږ تنه مزدور پولیس د لیزر په مټ وویشتل شول. د کندهار ولایت په ښورابک کې رینجر ویجاړ د قومندان په شمول څلور تنه عسکر قتل شول. اوس هم بشپړ خبرونه. د فاریاب ولایت د المار ولسوالۍ اړوند د بیشقره او نغیل پیان په سیمو کې مزدور دښمن د مجاهدینو د بریدونو له ډاره له خپلو شپږو پوستو څخه تښتېدلی دی دښمن په تېښته سره یادې سیمې په بشپړه توګه د مجاهدینو تر واک لاندې راغلی او خلکو د مجاهدینو تود هرکلی وکړ همداراز د ګرزیوان ولسوالۍ اړوند د دونقله په سیمه کې قومندان حاجي محمد صالح د حقایقو په درک کولو سره له خپلو نولسو تنو اربکیانو سره مجاهدینو ته تسلیم شو. نوموړ له ځان سره یو ثقیل، یو راکیټ او اتلس میله کلاشینکوپونه او یوه اندازه مهمات هم مجاهدینو ته سپارلي او کلک هوډ یې څرګند کړی چې نور به هیڅکله د ګوډاګۍ ادارې لیکو ته ور نه شي بلکې تر خپل وس پورې به د اسلامي امارت د مجاهدینو همکارۍ ته دوام ورکوي. همداراز د یاد ولایت د قیصار ولسوالۍ اړوند دارکلیک په سیمو کې درې تنه اربکیان د حقایقو په درک کولو سره د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شول. د ننګرهار ولایت خوږیاڼو ولسوالۍ اړوند قبلوو سیمه کې د امریکایي اشغالګرو او داخلي ګوډاګیانو یې د ملکي وګړو په کورونو وحشیانه چاپې وهلې. د ګډو وحشیانو په دغه چاپه کې د خلکو د کورونو دروازې په بمونو الوزول شوې د تلاشۍ په پلمه یې د خلکو کورونو ته په ورننوتلو یې د کلیوالو روپۍ او قیمتي اجناس لوټ کړي په ډیره بې دردۍ سره یې څلور تنه کلیوال په شهادت رسولي او څلور تنه عام کلیوال یې له ځانه سره د بندیانو په توګه وړي دي په دې سربېره یې دوه کورونه په بشپړه توګه په بمونو ویجاړ کړي دي د هلمند ولایت د مرکز لښکرګاه اړوند د څلورمې حوزې د شمالاني په سیمه کې بیګا ماښام اوه بجې د مزدورو پولیسو په پوسته د سپکو او درنو وسلو په مټ بریدونه ترسره شول. د بریدونو په پایله کې شپږ تنه مزدورو پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوه زیان نه دی اوښتی. همداراز د یاد ولایت د ناوې ولسوالۍ اړوند د ټنګانو د ګودر په سیمه کې د مزدورو سنګوري اربکيانو په پوسته د دراسکو په مټ بريدونه ترسره شول چې دوه تنه پيردار اربکيان يې وويشتل شول. د کندهار ولایت د شورابک ولسوالۍ اړوند د کریم خان او چوک پوستو په مابینځ کې د مزدور عسکرو په رینجر موټر د ماین درنه چاودنه وشوه. د چاودنې په پایله کې رینجر ویجاړ، د پوستې د قومندان مهدي په شمول څلور تنه عسکر پکې قتل شول. د بادغیس ولایت مرکز قلعه نو اړوند د لامان په سیمه کې پرون مازیګر څلور بجې د مزدور دښمن پر موټریز کاروان د مجاهدینو په دوهم کمین کې بریدونه ترسره شول بریدونه چې کابو یو ساعت دوام وکړ په پایله کې دوه تنه عسکر قتل دوه تنه نور ژوبل شول د دښمن دوه غټ موټران تخریب شوي مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوه زیان نه دی اوښتی د غور ولایت د مرکز چغچران اړوند د پیروسکو د خرمورده سیمې ته ګڼ شمېر مزدور عسکر د عملیاتو په موخه راووتل دښمن په سیمه کې یوې دیني مدرسې ته هم ورغلل چې هلته یې د مدرسې ټول اسباب او ګڼ شمېر قرآن کریمونه او نور دیني کتابونه ټوټه ټوټه کړي او څیري کړي وو د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ اړوند د ګراني په سیمه کې پراته پر غځېدلي سړک پرون مازیګر ناوخته د مزدور دښمن د موټریز کاروان په زغروال ټانګ د خښ کړای شوي مین په مټ چاودنه ترسره شوه د چاودنې له امله ټانګ په بشپړه توګه ویجاړ او پکې سپاره ټول مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شول. د پروان ولایت بګرام ولسوالۍ اړوند د اشغالګرو په تر ټولو ستر پټنځای بګرام هوایې اډه د توغندیو برید ترسره شو له سیمې د ترلاسه شوي راپورونو له مخې توغندي په ټاکلي هدف برابر لګېدلی او اشغالګرو ته یې درنه مرګ ژوبله وراړولې راپور زیاتوي چې په اډه کې دننه د ګړندیو امبولانسونو اواز اوریدل کیږي چې د ژوبلو په انتقال بوخت دي. د بلخ ولایت چمتال ولسوالۍ اړوند خلچي سیمه کې د یادې ولسوالۍ په دفاعي پوسته وسله وال برید ترسره شو. د مجاهدینو لخوا ترسره شوي دغه یو ساعته برید په ترڅ کې د وحید په نوم د اربکي قومندان په ګډون درې تنه مزدور اربکیان قتل او یو مزدور عسکر ژوبل شو. وروستی خبر دا چې د غزني ولایت شلګر مبتوحه ولسوالۍ اړوند ناني سیمه کې مجاهدینو د مزدور عسکرو قرارګاه ته څېرمه د کابل ګوډاګي رژیم په عسکرو برید وکړ. د معلومات له مخې دغه برید کې د مزدور دښمن دوه تنه عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. د خبرونو پای د شریعت غږ راډیو. طالب پوځي او سیاسي ډګرونه فتح کړل د متعال رب جل جلاله په خاص نصرت امریکا او لاسپوڅي په هر میدان کې په ګونډو او لپښو غورځول شوي په پوځي ډګر کې بل نورو خبرو او زیاتو شواهدو تیر شو یوازې د کندهار هغې تاریخي پېښې ته به اشاره وکړو چې تېره میاشت د اسلامي امارت یو سرښندونکي اتل ابودجانه تقبله الله په څومره لوړ همت او حیرانوونکي جهادي تکتیک د امریکا او لاسپوڅو د لوړې او حساسې کچې غونډې ته ځان ورساوه. نه دا چې ناسته یې تارومار کړه، بلکې د زرګونو مظلومو افغانانو او مجاهدینو قاتل او د امریکا د جاسوسانو سرکرده قومندان رازق یې پر ککره وویشت او جهنم ته یې ولېږه. دغه ډول یې د ټوپک شپېلۍ پر امریکايي قومندان جنرال میلر او نورو ګڼو صلیبي جنرالانو ور واړوله چې څو تنه مهم جنرالان او پوځیان یې د قومندان رازق په څېر وغځول. خپله جنرال میلر د شغال په څېر کله د یوې او کله د بلې ونې شاته پټېده او رمباړې یې وهلې. نو چې د امریکایي قواو د مشر او د ړومبۍ سطحې د جنرالانو یې دغه حالت او روحیه وي، آیا دغه بګیل جنرالان به په کوم مورال او اطمینان د دې وس او توان ولري چې له دې وروسته له افغان ننګیالي ولس سره پنجه نرمه کړي؟ ویل کېږي چې د امریکایي قواو پخواني قومندان نیکولسن د کندهار د پېښې په ورځ پر خپل ټویټر لیکلي و چې جنرال میلر که پروت او ځغاسته نه وای کړې، له جنرال رازق سره به د هغه ماتم یو ځای لمانځل کېده سیاسي میدان هم د پوځي میدان په څیر امریکایانو له تیرو اوولسو کلونو راهیسې په ګروت کې اخیستی و د افغانستان د معضلې او روانې جګړې په اړه یې نورې نړۍ او کوم هیواد ته حق نه ورکاوه چې د افغانستان په باب د کومې غونډې او کنفرانس کوربتوب وکړي په خاص ډول یې د اسلامي امارت د هر ډول سیاسي او دیپلوماتیکو هڅو په وړاندې ډول ډول بندیزونه او خنډونه وضع کړي وو، ځکه امریکایان پوهېدل چې که طالب مرکچیان او استازي په خلاص مټ کومې غونډې او ناستې ته ورشي، نو حتماً به هغوی د امریکا له اوولس کلن وحشت او استبداد څخه پرده پورته کوي او هغه به یې د شکست او ناکامۍ ذلیله څېره او حالت نړۍ ته برملا کوي. هماغسې وشول. د ماسکو د تېرې اونۍ په ناسته کې د اسلامي امارت زړور پلاوي چې په کوم موقف او دریځ خبرې وکړې او اصلي حقایق یې په مستند او معقول انداز د نړۍ په مخ کې کښېښوول، د امریکا استازي او د کابل رژیم فرسوده پلاوي یې دومره خجل او ذلیل کړل چې په خپل موقف او دریځ یې تکلم او تبصره هم نه شوای کولای. نو ویلی شو چې امریکا پر دې سربیره چې جنګي میدان بایللی روحیه یې زیرو زبر شوې او د لاسپوڅي رژیم په لیکو کې یې د وارخطایۍ او تیښتې ناقوس غږیدلی د طالب له یوه برید سره پراخې سیمې او حساس مراکز تخلیه کوي د توانا رب جل جلاله په فضل سیاسي میدان هم د اسلامي امارت مجاهدینو او ځیرکو دیپلوماتانو تر خپل اهتزاز لاندې راوست نړۍ ته یې خپل حقانیت، تسلط، تګلاره او په ولس کې یې د محبوبیت کچه په سپینو او صریحو ټکو وړاندې کړه. پر هغو سربېره یې دنیاوال په دې خبره اګاه کړل چې که امریکایي اشغال او شتون په افغانستان کې اوږدېږي، له ناوړه پایلو به یې هېڅوک په امان کې نه پاتې کېږي او د داعش په شکل او نورو شیطاني پروژو په توسط به یې نن د کورنیو او بهرنیو مطبوعاتو د سر خبر دا و چې د امریکا جمهور رئیس وویل چې په افغانستان کې قوي خبرې پیل کړې دي. آیا د مذاکراتو روان تماسونه واقعا په قوت سره پر مخ روان دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم حامده و مصلیه اما بعد مننه چې بیا هم تاسو موږ ته فرصت راکړ چې د شریعت غږ رادیو د لارې نه خپلو هیوادوالو ته غږ ورسوو او د پښتونکو سوالونو ته جواب وایو کوم خبره چې د امریکای جمهور رئیس ټرمپ کړي چې د سولې خبرې په قوت سره روانې دي او طبعا دی لومړی ځل چې په دې باره کې نظر څرګندوي دې نه معلومیږي چې خبرې واقعا هم قوي روانې دي ځکه علتونه یې دا دي چې پخوا به د امریکې استازو او همداراز د کابل ادارې ځینې کړیو او کله کله ځینو ثالثو جهتونو د اسلامي امارت په آدرس باندې له داسې چا سره خبرې اترې کولې یا به یې د سولې په اړه رابطې نیولې چې هغه وروسته ثابتېدل چې جعلي کسان دي هغه اسلامي امارت غړي له سره نه دي تاسې به یاد وي وخت حتی یو دکاندار امریکانو سره د افغانستان د قضیې په اړه خبرې کړې او ځان د اسلامي امارت استازی ورته معرف کړی او دوی تېر ایستلي وو امتیازات یې ځینې اخیستي اسلامي امارت په هغه وخت کې هم تاکید په دې و چې زموږ آدرس معلوم ده اسلامي امارت سیاسي دفتر لري او دغه سیاسي مسایل او سیاسي تماسونه له دغه واحد ادرس څخه تامینېدلی سي ما سوا له دې نورې لارې افراد او اشخاص او شخصي لارې استعمالول هغه طبعا چې نتیجه نه لري او زموږ استازیتوب هم نه کوي نو اوس چون د امریکایانو له خوا نه لومړی ځل داسې په ښکاره باندې د اسلامي امارت سیاسي دفتر سره دوه ځلې تماس نیول کیږي او د دوی استازي راځي زموږ له نمایندګانو سره خبرې کوي او زموږ د سیاسي دفتر غړي د مسایلو په اړوند خپل نظریات او موقف ورسره شریکوي نو دی یو نو هغه پخواني ابهامات له منځه ویوړل او دا یې ثابته کړه چې کوم اسلامي امارت پخوا ویلي و چې زموږ سیاسي دفتر اصلي ادرس ده او دا واقعا اصلي ادرس ده امریکایانو هم دا درک کړه چې دغه ادرس او دغه سیاسي ټیم د اسلامي امارت واقعي نمایندګي کوي نو ځکه په دې ډاډه سوي دي چې په قوت سره دا خبرې روانې دي د خبرو جریان خو چون ابتدایي ده موږ په دې اړه اعلامیه هم خبره کړې وه مخکې له وخته به یې سړی په نتیجو نتیجو باندې خبره وکړي ولې دا په خپله یو مثبت ګام ده ښه ګام ده چې جنگي جهاد يرغلګر جهاد او متجاوز جهاد هغه دې ترغه سي د خبرو میز ته کینی او د دې په جسې جګړې نه خبرې وکي د توپ او ټانګ نه خبرې وکي منطقي بحث وکي او د ستونزې اصلي حل او اصلي د وتلو هغه لار دا وسنجي زموږ سره په بحثونو کې او زموږ سره په تماسونو کې د امریکایي جهت ته دا واضح سوی ده چې اسلامي امارت کوم موقف چې لري هغه حقیقي واقعي موقف ده هغه داسې موقف دی چې د افغانستان د خلکو استازیتوب کوي دوی دا خبره درک کړې ده نن چې د امریکې جمهور رئیس وایي چې په قوت سره دا خبرې روانې دي طبعا دوی د موږ هغه د مذاکراتي ټیم یا د سیاسي دفتر د غړو سره د لیدو کتو نه دا برداشت کړی چې هغه قوي خلک دي او په قوي موقف کې دي او د قوي استدلال سره د دوی سره بحث ته داخل شوي دي طبعا چې ښه نتیجې به ولري امیدواري شته چې که امریکایان دغه فرصت نه ښه استفاده وکړي او د فریب او خیدې له لارې نه په مخ لاړ نه سي واقعي د ستونزو حل وغواړي او امیدواري ډیره ده چې د افغانستان قضیه اسانه حل سي او ژر حل سي ځکه د افغانستان ستونزه په لوی سر کې د اشغال ستونزه ده په لوی سر کې د امریکانو د موجودیت ستونزه ده داسې بیا وروسته امریکا تشویش لري د موږ د خاورې نه یا نړیوال ویری د دې ځای نه یا په دې د اسلامي امارت په اړه باندې د ناسم تبلیغاتو له امله یو بد ذهنیت راغلی د منځته د هغو ابهاماتو د تشویشونو د رفع لپاره به اسلامي مرګ خپل کردار ادا کوي دا به وروسته په مخه راسي او به هم امریکایي جهاد په دې پوه کې چې دلته افغانان کله هم مداخله او ضرر رسول چاته نه غواړي د خپل خاورې مسولیت لري خپل خاورې کې حق لري چې ژوند وکړي او په خپل خاورې کې د تصمیم نیونې حق او د نظام جوړونې حق د ټول افغانانو سره محفوظ ده او په دې باندې به ان شاء الله امریکایان هم معترف سي او او وسیم لا منلې ده نو امید ست سي دا پروسه خپ مخ لاړ سي او ګټوره وي په داسې حساس وخت کې په کابل کې د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم پر غونډه برید د چا کار کېدلای سي او ولې به رامنځته سوی وي په کابل کې د میلاد نبی صلی الله علیه وسلم په غونډه باندې چاودنه انفجار او هغه پیښه چې رامنځته شوه دا بالکل بګنونکې وه او د یو ډیر شوم پلان څخه یې غمازي کوله دغه پلان چې د علماو یو عامه مجلس چې هغه هیڅ نوع سیاسي اړخ نه لري او د خپل پیغمبر د زوکړې یاد لمانځي او هلته مسلمانان کې راټولیږي او کینی ناسته کوي او ټول شرکت هم د ثواب په نیت کوي بیا دلته انفجار او چاودنه دا په خپله ډیره د سیوانه متکیز دا د مسلمان کار خو هیڅ نه ده یعنی د چا کړی چې دغه څوک اسلامي عقیده نه لري نو واضح خبره ده چې دغه کارونه د استخباراتي کړیو عمل ده ډیر باور دا ده چې ممکن په دې کې د لوی استخبارات هم دخیلي ولې د کابل ادارې استخبارات په دې باندې ماموران سوي دي چې دغه سوي جنایت رامنځته کړي ولې د کابل اداره غواړي چې د مجاهدینو په وړاندې باندې حساسیتونه راوپاري خصوصا په علمي بخش کې په دیني بخش کې داسې وښیي چې ګنې دا د اسلامي امارت مجاهدین چې دي دوی چې کوم د دین دایه پورته کړې ده او د دین پلوي کوي او دفاع کوي او دغه دعوه لري دغه سمه نه ده دغسې بریدونه هم کوي د دې لپاره څو دلایل شته اول دا چې برید ټول افغانان پېږي چې دغسې بريد د اسلامي امارت هيڅ مجاهد هم نه کوي ټول افغانان پخپله پېږي منطقا او عقلا هر افغان او هر مسلمان په دې باندې پوه ده خو له دې سره سره د د کابل ادارې استخباراتي کړیو هڅه وکړه چې دغه برید بیا ونه په مجاهدینو پورې وتپي اول زما د ټویټر د صفحې نه یو عکس اخلي بیا هغه زموږ کوم خبر چې په غږی کې خپور شوی هغه پاکوي په ځای باندې فوټوشاپ باندې د سی یو څه لیکي چې ګنې هغه د ادبیات هم زموږ ادبیات نه دي ټول رسنۍ په دې پیږي چې هغه ادبیات چې دوی هلته کارولي هغه د اسلامي امارت د مطبوعاتي مطبوعاتي پالیسي نه ده او نه مطبوعاتي ادبیات دي نه زما اصطلاح ده زما اصطلاح سره تقریبا دولس کاله کېږي ټولې رسنۍ آشنا دي چې لیکنه په کوم سب کوم او خبر سي نشري کې سب کې معلوم واضح ده اسلامي امارت پالیسي سره ټول رسنۍ او څوک چې مطبوعاتو کې ډیر داخل دي آشنا دي چې موږ خبرې او الفاظ او لغات او اصطلاحات څنګه استعمالو نو دغه ټویټ که تاسو وګورئ چې په پټوشاپ شکل باندې دی کابل ادارې استخباراتو ترتیب کړی او بیا نشر کړ او بیا په عین وخت کې آزادو رسنیو نه غوښتنه وکړه چې دا شی نشر کړي لکه مثلا مهمو رسنیو هم دې ته کور ورکړه او کوشش وکړي دا خبر یو نه وه د رښتیا په توګه باندې نشر کړي ویې ویل چې طالبانو لومړی د دې برید مسوولیت واخیست وروسته یې بیا وغندل نو دغسې هڅو دغه جعلسازۍ او د خلکو غولونې او د دروغو د دغه تزویر نه دا واضح معلومیږي چې د کابل ادارې کار ده دا کار مخکې نه دا پلان له عمل د د جنایت له اجرا کېدو نه مخکې پلان نیول شوی چې داسې به کوي بیا به دا پېښه په طالبانو اړي خو ملت زموږ سره اشنا ده ملت زموږ په موقف هم خبر ده زموږ عادتونه مور معلوم دي د مجاهدینو روش مور معلوم د کړنې مور معلومې دي هغه هیڅ کوم دغه یو یو دروغ او کذب نه مني خو د کابل ادارې ځان معرفي ک د دوی پلویانو ځان معرفي ک هغه څوک چې د دوی استخبارات ته کار کوي خفیه خلک په مطبوعاتو کې د دوی ګوډاګیان او هغه خلک چې د دوی سره په هم نوا دي او هم فکر دي هغه ټول خپل اصلیت په دغه پیښه کې ښکاره کړ دینه معلومیږي چې دغه پیښه د کابل ادارې د استخباراتو له خوا نه سوې ده دا که د دوی خپل اختراع وي خپل ګټې کې سنجولي او که د بادرانو لخوا ورته ویل سوي ممکن بادرانو ورته ویل چې داسې یو جنایت ترسره سي چې عامه ذهنیت د مجاهدینو په ضد باندې راوپاري د علماو سره مجاهدین نه بدبینه کی خدای دوی خام فکر وو چې ما مخکې یادونه وکړه د څوک منی نه دغه خلکو د خپل ټولنې نه د افغانستان د ټولنې نه او د افغانستان د خلکو نه سم شناخت نه لري هم د کابل اداره استخبارات هم هغه بهرنیان خو نه لري ځکه خو موږ په زرګونو جیو کې لیدلی چې داسې اقدامات کړي چې د ولس د افکارو د برداشتونو د ذهنیت خلاف کار ده ولې د کابل اداره کې مدغم دغه غلامان هم د هغو په غوښتنه دغه درک نه لري او یا دی یا که لري هم د بهرنیو بادرانو تر فشار لاندې دغسې جنایت ترسره کوي او د دې لپاره یې ترسره کوي چې د مجاهدینو ترمنځ او د ولس ترمنځ یې بدبیني ایجاد کړي او بیا په عین حال کې دیني قشر هم وټکوي موږ تاسې ویږو چې د اشغال تر سوري لاندې او علماو یو خاص حساسیت وښود اشغال سره او هغه علما چې اوس په سنګر کې نه دي هم په مدارسو کې دي یا په مساجدو کې دي هغوی کوشش وکړي چې په ملکی ساحه کې یعنی بیل دې چې وسلوال څه وکړي په ملکی ساحه کې د خلکو د ذهنیتونو په جوړولو کې د مدارسو په تکثیر کې دي دین د پراخوالي په ساحه کې خپل مکلفیت ادا کړی په کابل ښار هم راځي ښه لوی لوی اجتماعات جوړ شوي د علماو بې طرفه علما دي البته مدارس دي او دیني حلقې دي او ښه فعالیت ته قوت ورکړي دغه فعالیت نه هم هم د کابل اداره ویره لري هم بهرني بادران ویره لري ځکه د دوی تر وزرو لاندې دي نه داسې څه کېږي چې هغه دوی نه غواړي نو دوی هم ټکول غوښتل دغه دیني قشرې مې ویرول غوښتل چې دوی له یو جیوالي او تجمعاتو له دوغ نه وډار سي او خپل قوت مظاهره کله ونه کړي نن به د میلاد نبی صلی الله علیه وسلم په نامه راټول سي وي سبا بیا د کابل ادارې د کوم اقدام په وړاندې درېږي نو دوی د دې لپاره چې دا علمي قشر یې ډار کړی وي او دیني قشر یې ویرولی وي دغسې یو جنایت ترسره کړي چې رعب خپور کړي نو بې له شکه چې دا کار د کابل د ادارې د استخباراتو په لاس سوی ده او د بهرنیو استخباراتي کړیو په حمایت او لارښوونه باندې سوی ده او لوی جنایت ده نه بخونکی جنایت ده او په دې باید دوی خبر سي چې دغسې دروغ تزویر ظلم وحشت هیڅ کلم دوی ته د بری لار نه سی ور په ګوته کولای او نه د بری ته رسېدای سي دغه د ناکامۍ او د بېخکنۍ لوی دلیل ده چې بیخ به وځي ناکامه کیږی او شرمنده کیږی به انشاالله. مننه ښاغلی مجاهد صاحب دا چې خپرونې ته حاضر سوئ او د اورېدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه وویل. له تاسې نه هم ډېره مننه کوو چې موږ ته مو وخت راکړ.